بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم په تیر درس کې رونو موږ او تاسې د استشراق یا ختیز پوهنې په باره کې خبره وکړه همداسې وکړه دغه تعریف د ختیز پوهنې یا د استشراق تعریف هم واخیسته دغه تاریخچه هم واخیستله د هغه ټوله هغه طریقې او بیا وروسته اخره خبره په دې باندې را خلاصه کړه چې استشراق په افغانستان کې څه کړي او بیا هم دا ویلي چې د افغانستان خلکو ته دین په اوسنۍ زمانه کې د دوو جهتونو یا د دوو لارو نه تقدیمیږي وړاندې کېږي ورته یو مسجد او محراب او مدرسه او بلې اکاډمیک مراجع حکومت عدلیه او نظام او بیا ویلی چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي که پوهنتونونه دي که اکاډمۍ دي که نصاب ده که د معارف وزارت ده که د عالی تحصیلاتو وزارت ده که عدلیه ده که قضایی سیستم ده دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی دغه نه ګیله نشته چې هر څه کوي ځکه هغه جوړ شوی راغلی په دې خاطر دی بلم دا ویلي چې اسلامی خالص اسلامی جهتونه چې هغه مدرسې دي یا خانقاوي دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي هغه ډیر محدود وسایل لري حکومتونو دوی په خپل په یو ډول تنگنا کې ساتلی دي تنګي کې ساتلي دي چې دوی ډیر وسایل ونه لري تاثیر په ملت کې ډیر نشي خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولی شي دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره و چې کوم نصاب منګه تقدیمو وړاندې کوي یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی چې په هغه کې خالص روحي او مانوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي دغه حل پکې نشته بلکې ډیر ځله داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډیر ځلې زمونږ خانقا د ارګ تر سوري لاندې راغلی ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوي ده او نور مدارس چې دي هغوی په خپله د خپلې وسې مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي یا اجتماعي مانن ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی خو هغه کوشش یې ناکافي وو نیمګړی وو زه تاسو یو از یو مثال وایم چې د ځین ورونو په ځین کې به دا ګیله وي چې خانو دا ډول کې استشراقي اسلام شو دا بل ډول بیا داسې د دوی وسایل کمزوري شونه د اسلام او مسلمانی به نو سړی د شان اخلي د مدارسو نه به اخلو د علماو نه به اخلو د خپل د دین د مراجعو نه به اخلو خو هغه چې د دین سره وفا لري اخلاص لري د دین سره د هدف ارتباط لري د تجارت ارتباط ورسره نه لري د موقف ارتباط ورسره نه لري د مو تاسو په د افغانستان کې د کلو شمیر تاسو څومره تخمینوي څونه کلی به په ټول افغانستان کې یو کس تابن تاسو نه پښتنه کوم په افغانستان کې به څومره کلی اسه تخمینی وایي دو زره کلی خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په درې ولایتونو کې وي دوه زره نه بم زیات تر څلوېښت زره هم زیات دی زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمیر د دوه لکو تر دوه نیمو لکو پورې ده غټو واړه کلیو بانډې دا چې حساب کې دوه دوه نیم لکه کلي چې موږ ولرو چې په هر کلي کې یو جماعت فرض کو نو څو جماعتونه باید موږ ولرو دوه لکه جماعتونه ولرو او بیا چې په هر جممات کې یو ملا فرض کو چې مازن مر سره نه وي معاون مر سره نه وي نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان بعد درلودلی وای دوه لکه ملایان هم درلودل هغه چې خلکو ته منځونه ورکول مسجدونه به قربانې ودان او آباد به آیا زمونږ دغه دوه لکو علماو د زمونږ تاسو اټکل دی دغه دوه لکو علماو زمونږ دا دوه لکه مې حساب وي دا یو لک حساب کوي دغه یو لک علما او زمونږ د کمونیزم په خلاف یو لک مضمونونه ولیکل یو لک کتابونه او رسالې ولیکل کمونیزم دی یو ورځ خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار وو ها مسلسل کارو کنه د یو زلزله خو نه و چې بس یو راپورته شو او ټول ملک ولړځاو کمونستانو وکولای شول کلو ته ورسیږي باندو ته ورسیږي غرونو ته ورسیږي درو ته ورسیږي د مکتبونو ځوانانو ته ورسیږي د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسیږي کارګری اتحادیو ته ورسیږي پوز ته ورسیږي پولیسو ته ورسیږي خو زمنګ د کلی ملا خپل کلی ته نه رسیده د دې معنی دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ودرسیږي بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیسته و بس همدومره و چې دا د چلاوه تر دې ور اخواته د فتنو د گمراهیو د وارد شوو جهالتونو د مختلفو ایدیالوژیو د مقابلې نه څه ور سره و نه پانګه ور سره و نه غم ور سره و نه منګه یو لک کتابونه ولیکل نم یو لک مزامین ولیکل نم یو لک رسالې ولیکلې نم یو لک اجتماعي جوړ کړي او نم یو لک فیته و درلودلې چې دیو د هر ملا یو فیته یا د پنځه زره فیته مون نه درلودلې د کمونیزم په خلاف ویناوي تقریرونه شل زره مون نه درلودلې زره مون نه درلودلې پنځه سم مون نه درلودلې سل فیته مونږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې یو بل ته په کلو کې خوري شوی وي سل فیته نه درلودلې او کوي نو هغه هم د ډیرو محدودو کسانو وي په ډیرو محدودو ښارونو کې او تر ډیرو ډیرو بشمارو فشارونو لاندې همداسې وکنه اوس وګورئ بیا بیا اوس صلیبیانو یرغل کړی ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې غاڼه دی کلی ودان دي ملان هم ښه ډېر دي مساجد هم ښه ډېر دي خانقاوې هم ښه ډېرې تاسیس شوي زرم تازه شوي بیرته دغه دو لکه شاوخوا کلي چې دو لکه مساجد ورکې دي او دو لکه امامان شاوخوا ورکې دي دغه دو لکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولریزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي څومره فعال دي د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا د تاسې د دین دښمنان دي څونه مضامین لیکلي دي ښکاره نه پټ یې څونه لیکلي دي په مضمون لیکلو باندې او د مسلې په لیکلو د فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامه باندې هم ډېر څه کېږي څومره لیکلي دي دا اوس موږ ښه ډېر علما لرو مساجد در باندې ودان دي خو اکثره یې داسې پېښېږي چې ملا صاحب د PRT په جمعات کې امام دی جمعات ورته جوړ کړی PRT او امامت او خطابت پکې کوي ملا صاحب او ملا صاحب ځان کافر هم نه غني ګمرام نه غني فاسق هم نه غني ځان بي دین هم نه غني خنر وند نر ملا غني ځان پانګه یې کم ده علمي پانګه یې کم ده د دین او د بيدینۍ ترمنځ د تفاوت لپاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات په کار دي دا د په نصاب کې شته نه د په کتاب کې شته نه د په کتاب کې واځي د عبادات او ځینې مسائل شته د تیمم د روژې د زکات د حج د نفاس د حیض د صدقاتو د قتل د قصاص د دې شیانو مسائل پکې شته ده هغه ثابت مسائل دي د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو په حق لباندې یا د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو د حل لپاره لدوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ تاسو زغرد باندې ویلای شو چې موږ او تاسو په خپل په علمی دګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابله توان نن درلود مخکې نن درلود اوس هم نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرگان دا لاړل نرونه د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تېره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه موږ ته را رسېدلی دین دې همدوی نه را رسېدلی موږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې موږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلی په خپل جممات کې زما د کلی خپل امام ما ته قسه کړی وای زمونږ د خپل کلی په جممات کې به د کلی الکانو چې په مکتبونو لیسو کې په هنتونونه کې به درس وای د زرشا په وخت کې به د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جممات په غول کې دننه الته به غوړولې وو د کلی الکان یور باندې راټول کړي وو او بیا به په جمعات کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مزامین او د پرچم د اخبار مزامین دا به خلکو ته شرح کول ملا صاحب وایي ما به هم پکې برخه اخیستله زه به ور سره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونه کې به وایي داسې غټ غټ تندي به وو شخ شخ برېتونه به وو د دوه عکسونه به وو ما به چې دا څوک دی وایي هغه ویل چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به یې لیکلی وو امین یو ته ویل کله ترک یو ته ویل کله ببرک یو ته ویل کله یو بل زناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناستو دا نشو سره بیلولای چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خپراوي زائده او کدا د توحید د خپراوي زائده او دغه خلکو ته روا ده که ناروا دغه جایز که ناجایز شدي دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ تاسو باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو یو ملت په حیث باندې د خپل علماو منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټول نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابله لپاره زمونږ پر رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغه کلی کلی ته ورسېد په هر کلی کې بیل بیل راوټو کېده خو زمونږ اسلام د خپل کلی نه کډه وکړه بل خواته لاړ داس خلک چې ملا صاحب هم موجود وو پیر صاحب هم موجود وو شیخ صاحب هم موجود وو حاجي صاحب هم موجود وو نو نه دی حاجي صاحب سره دونه معلومات وو نه دی پیر صاحب سره نه دی حضرت صاحب سره نه دی مولا صاحب سره او کوه غ ډیر محدود خلک وو په ډیرو محدود محدود ځایونو کې وو دا د تیر درس په باره کې یو مختصر غونې وضاحت و د نن درس زمونږ او تاسې د تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو طریقه لار او عمل د تنصير واي په عربی کې تبشیر دوی ور باندې نوم خي یعنی زیری ور کول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څونه کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مجده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس دغه موضوعات په اړه باندې اوړي را اوړي د هغوی دا ګمان ده بلکې دا یا عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی د هغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول غني خلکو ته د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږیږم چې مسیحیت څه ډول دین دی څه وخت شروع شوی څنګه تر ننه پورې راورسېده دا یو بیل بحث دی په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسی کې ډېر کم لیکل شوي دي او کېدای شي لا نوي لیکل شوي بیخي شعر یوه نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو زرګونو مسیحي فوزونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او منصرین دا راغلل د افغانستان ولایتونو ولسوالیو کلو ته ورسېدل خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي نن په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي نن په زرګونو مجلې چاپ کړي نن په زرګونو انټرنیټ باندې لرلې دي نن په زرګونو باندې غونډې اجتماعات جوړ کړي او نن په لسګونو کړي دي او نه چیرته یو پنځه کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځي دا د مسیحیت په باره کې منګه یو څه ولیکو چې د خپل ملت د منګ په دې دوکان شي تیر نه وځي په ځای د دې چې دغه کار یو ملا یو شیخ یو مفتی کړی وای به دا منبر ورنه نور ونیو د منګ او تاسې په عقیده باندې په هیواد باندې په حکومت باندې په نظام باندې په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت يرغل کړي هر څه راته پیمال کړي دي خو تر اوسه پورې موږ ته د موږ علماو په اکاډمیک ډول باندې په علمی ډول باندې د خپل د موږ د دې دښمن هغه هویت شناسي نه درکړي چې تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي ما خو ډیر کم لیدلی دي کابل کې ډیر کم داسې مزامین شته چیرې یو نیم یو ژورنالیست چېرته یو کار کړی وي یو علمی جهت یو دینی جهت یو اسلامی تنظیم یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی او دا یو لوی مشکل دی که دې ته علما متوجه نشي دې ته لیکوالان متوجه نشي دې ته ادیبان شاعران متوجه نشي د زمانې په تیرېدلو به کرا کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یو آشنا پدیده ښکاره شي کرکه نفرت دا به ورنه نه وي بلکې بیا به ور سره د همزیستی شعار دوی هم پورته کوي چې بس تاسې هم اوسئ موږ به هم اوسېږو خیر تاسې د مې موږ به هم د دې ویره ښه موجوده ده راځو دې ته چې دوی ولې غواړي نور خلک نصرانیان کې او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ول نصرانیان کوي د دې سوال د جواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته وروګرځو د تنصیر تعریف ته د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسی استعماری حرکت دی دینی سیاسی استعماری حرکت دی چې د استعماری جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایلو باندې تسلط او قبضه ده اوس بیرته راوګرځو د دې تعریف هغه مفردات شرح کو یو یو ټوټه یو یو ټکی نو ګورو چې دې ته ولې دینی حرکت وای ځکه د دین لخوانه د کلیسا لخوانه د دوی د مذهب لخوانه د پلار اچول شوی دی او د دوی د دین علما د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي او شعار هم دین دی دوی وایي چې من خپل دین خلق ته رسو نو دا یغه د دینی وجه ده خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی په تنصير کې یا د خلکو په نصراني کولو کې د دې دعوه دروغجنه ده او د دې دلیل دا دی چې په خپل په غرب کې عیسایان یا مسیحیان <coughs> مسیحیت نه مني دوی په خپل په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي په برتانیا کې یو احصائیه په کار چول شوې و هغه کې د یو پوهنتون ځوانان دیو په هنتون ځوانانو نه سروې شوی و پسلو کې و نوي فیصد یې ویلی و چې موږ نه پېږو چې موږ مسیحیان یو کنه یو د دین سره نه څه تړاو شته دی موږ نه په دین پېږو نه د دین سره دلچسپي شته پسلو کې دوه کسان یې ویلي چې هو کله ناکله د موږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو باید یو څه د دین خبره هم زده کو په خپل دین هم ځان پوه کو یو فیصد داسې ویلو چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دینی تړاو لرو د دین لپاره باید کار وشي د دوی په خپل غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې هلته نه خلک یهودیت مني نه مسیحیت مني نه اسلام مني هېڅ نه مني بس دی ده او خېټه ده او شهوات دي د خېټې لپاره د شهوتونو لپاره هر څه کوي او تر دې چې لا ورتیر شي خپل د امدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې دوی په خپل په خپل مسیحیت باندې عمل نه کوي په تیر څو کلونو کې چې د مسیحي علما او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا رادیوګانو تلویزیون او اخبارونو کې راځي هغه څه شي ده هغه د دوی جنسي سکندلونه دي شدوی څنګه په لیواتت کړ دي څنګه په زنا واخته دي او څنګه یې واره الکان اغوا کړی دي او بیا د هغه سره په کلونو کلونو بدفعلی کړی دي او بیا هغه دنیا ته راوتلی اخبار ته راو اخبارون ته راوتلی دي او په دې باندې وسره اخته دي د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لوی دندوره شنو سبا د دوی په منځ کې خوره دغه ده چې دوی په خپلو کلیساو کې څنګه په اخلاقی فجایو باندې اخته دي دوی په خپل خپل ځان لپاره مسیحیت نه مني د نورو خلکو لپاره به څه خور کی خپل لا مسیحیا د مسیحیت په په مقاصد باندې پوي نه دي کچیر ته دوی د مسیحیت لپاره کار کول نو اول باید په خپل خلکو کې کړی خپل ولسی یو 90% بيدینه دی دوی بیا روان مسلمانان مسیحیان کوي یا هندوان مسیحیان کوي یا نور بودایان مسیحیان کوي یا چینایان مسیحیان وي یا نور ملتونه او دینونه شتون دي هغه مسیحیان وي نو که چیرته د دوی هدف خالص دینی هدف وای نو په کار دا و چې مسیح د مسیحیت نړۍ غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقی دینی روحانی مانوي ټولنه وای ځکه تر ټولو ډیر وسایل هم دوی لري ډیر مطبوعات هم دوی لري ډیر رادیوګان هم دوی لري او ټول دنیا ته خیر هم د دوی د دوی په ګمان باندې چې موږ خیر ورسیږي خیریه موسسې هم د دوی ډیر دي نو اوله به د خپل ملت د خپل بچیان د خپل خزه دغه به د انجیل مطابق عیار کړي برابر کړي به خپل خلکو ته خپل انجیل ورکو دلایو دوی به یو د عیسی علیه السلام په طریقه روان کړي وو چې د دوی نه فارغ شوی بیا به نور خلکو ته ورتلل دا چې خپل خلک له د عیسی علیه السلام پیغام نه مني خبره نه مني انجیل نه مني دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني الحاد په دوی کې دی بېدیني شهوانیت حیوانیت په دوی کې دی نو نور خلکو ته به دوی د دین کوم پیغام ور ورسوي د دین معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه ورستنې ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی سیاسی او استعماری حرکت دی دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسی نفوذ وکړي الته سیاستمداران ولري او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري او د هغې لارې نه داسې نظامونه قایم کی چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن موږ تاسو وینو دغه ډول اجتماعي ټولنې چې دا موږ تاسو نن وینو او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې دا موږ تاسو نن اوس وینو دغه ډول مدني ټولنې شدي د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو یو وری راپورته کی تشکیلی کی تقویه کی تغذیه کی وی روزی او بیا دوی قدرت ته ورسي شکل قدرت ته ورسي نو بیا دغه نوی حاکمان د دغه هیواد ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او کزینه قراردادونه ورسره کوي هم قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالر ورکړو شي نور د ملت سرمایه بیا بل خوا روانې او دا ځل د سرمایې د چلولو په لاره کې دوی هم ورسره پیټې چلوي تر سمندره دوی هم تر اړې پورې ورسره وړي چې بس موږ هم در سره وړو دا خپل وسایل هغوی سره ورچلوي وروړي ورته نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هیواد د خپل عقیدې نه د خپل مادي وسایلو نه د خپل خزانو نه ځمکې لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره یو دا ورې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسی استعماری حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خوريږي او چلیږي دا کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د اتلسمه پیړۍ په اوایلو کې اتلسمه میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمی او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت لارې د مسلمانانو په ټولونه کې کار وکوي او دوی د استعمار ځای ناستې شي د استعمار باره کې هم تاسو درس واخیسته کنه چې ټول اسلامي هیوادونه یې واري مستعمره شوي وو هغوی چې کوچېدل نو په ځای باندې به یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي و هغه راغلل خو د هغوی دپاره د مشاورینو او د هغوی دپاره د لارښوونکو ضرورت و هغه ځای یا هغه خالیګاه دغو مسیحي مبلغونو ډک کړه هغه خالیګاه دوی ډکه کړه د نن نه تقریبا درې سوه کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسی او د نن نه یو سل او پنځلس کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یو نسخه ولیدله چې د نن یو سل او پنځلس یا شپاړس کاله مخکې په لندن کې چاپ شوی وه په پښتو ترجمه شوی وه او بیا په لندن کې چاپ شوی وه تاسو یو خبره وکوم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علی السلام چې راغی هغه د موسی علی السلام دین معنا او دغه کتاب یې معنا دغه کتاب منسوخ نه کړ بلکې هغه د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله همداسې امر ورته شوی دا یهودیان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان یهودیت مني او موسی علی السلام هم مني خو يهوديان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته ده تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې نه ده انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانه هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تیرو دوه درې سو کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خوارې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل په اسلامي نړۍ کې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلق موجود و که په لبنان کې وو که په سوریه کې وو که په عراق کې وو که په مصر کې وو که په ترکیه کې وو د دغه خلکو سره د ملاتړ په خطر راغلی دا زمونږ د دین ورونه دي زمونږ دیني ورونه دي دوی لپاره موږ کار کوو دوی سره مرسته کوو اچھا کله دلته راغلل په مشرق کې یا په آسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو هغه چارج کړل تقویه کړل د مسلمانانو په خلاف عیار کړل تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او دغه د پاره تګلارې جوړې کړې دغه د پاره مادي وسایل په اختیار کې ورکړل نو اماغه و چې د تنفیر دغه اوسنۍ حرکت د تو د تیرو دریو یا درې نیمو سو کلونو راځي شروع شوی تر اوسه پورې روان دي خپ اوج کې روان دي تر اوسه پورې دوی د 2000 او وسونه زیات رادیوګان په اختیار کې لري تنسیری حرکت تر 2000 او وسو زیات رادیوګان لري چې د نړۍ په یو شپې ته ژبو باندې خپرونې کوي یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي راډیوګانې کار کوي په پښتو ژبه هم مسیحي راډیو شته تاسو به اورېدلی چا چا اورېدلی دي مسیحي راډیو په خپرونې چا چا اورېدلی لاسونه پورته کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس یو دولس په تاسو کې چا چا په فارسی ژبه باندې د مسیحي رادیو خالص مذهبي رادیو خبرونه اوریدلې دي ډیرو کسانو په تاسو کې چا چا په ازارګي ژبه باندې په ازارګي لهجه باندې اوریدلې دي ډیرو اوریدلې استاد اوریدلې ما اوریدلې او یو ورځ لا یو ترانه به ویل د موسیقي سره ای عیسی مسیح ای خدای ما بیا به ملک هزاره بیا به ملک هزاره ما ولیدا د لګانی اوس بامیانو تم راغواړي بیا به ملک هزاره بیا به ملک هزاره په هزارګي ژبه باندې هم شته په بلوچي ژبه باندې هم شته په ترکمني ژبه باندې هم شته په ازبکی ژبه باندې هم شته او بیا د هرې ژبې د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده یو به وګورې په مرکزی لهجه باندې د پښتنو غږېږي یو بوګوري په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو بوګوري په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي د هرې سیمې خلک د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپلې څپې افغانستان ته راډیوي څپې افغانستان ته متوجه کړي دي د دین علاوه په دې باندې بیا ورسته وغږیږو چې په افغانستان کې تنسیر کم رول لري او په څه مسیر کې او په څه رفتار کې روان دی خو بیرته به راشو دا چې دوی ولې د مسلمانانو په هیوادونو کې د فعالیت ډېره دلچسپي لري تاسو د نقشې ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیرة العرب کې مبوس شو جزیرة العرب چې و یوازې مکه مکه مکرمه داسې و چې په هغې باندې د مشرکینو د دین حاکمیت وو په دینی لحاظ باندې خو دغه مشرکینو به هم یهود خپل هغه ګڼل خپل یو ډول استادان به ګڼل او د همدغه مکې خلکو به د مسیحیت زده کړې کولې د یهودیت زده کړې به یې کولې او په ډیرو مسالو کې به هغه ته رجوع کول او دغه نه به پښتنه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزي ام المؤمنین خدیجه الكبرى رضی الله تعالی عنها د ترزو یې څنوم ده ورقه بن نوفل د کوم ځای وو د مکی وو او د ویلوی کورنۍ سره وو مشر سپینګری وو هغه په کم دین مذهب باندې و مسیحیت باندې په مکه کې دیننه مسیحي تر ټولو مخور مشر سره کې مسیحي او بیا چې کله د مسلمانانو سره د دوی د مشرکینو جنگ او جنجال راغی نو بیا به یهودو ته ورته او هغوی ته به ویل چې تاسې اوس ووایئ چې دا د موږ دین حق ده او که د مسلمانانو دین حق ده هغه فتوا یې له چا نه غوښتله یهودو نه یې غوښتله همدغه قریش ولاړل یهودو ته کېناستل او دغه د ملایانو نه پښتنه کول چې تاسو اوس موږ د فتوا راکې شو دی موږ دین حق ده کې دغه دین حق ده چې مسلمانانو دین حق ده نو رجوع به یا مسیحیانو ته کوله یا به يهوديانو ته کوله نو د خپل جزيره العرب دغه منځ مرکز هم دغه مکه مکرمه هم د اغن خلاص نه و د يهودیت او د مسیحیت نه دوم ته متاثر و مدینه منوره خو و د يهودانو ال د خو د يهودو حاکمیت ور باندې په اقتصادي لحاظ هم يهود وو او په معنوي لحاظ باندې هم يهود وو او سو خزرج دوی وټول خ اعتقاد درلود ځکه په دوی کې علما او دوی ته اهل کتاب ویلي د الهي کتاب پیروان به ورته ویلي د عراق طرف ته د حیره سیمه طرف ته دلته هم مسیحیت وو شام خو ټول په خپل مسیحیت وو ځکه شام د ترکیه سره نښته وو دا ترکیه ده او دا شام ده په شام کې د مسیحیت مرکز وو او تاسو په سیرت کې لوستلی وئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړکتوب کې د خپل تر سره د شام خواته سفر وکاو د تجارت سفر په لار کې د چا چا سره مخ شول د راهبانو سره دغه څنګه دغه راهب بحیرا راهب سره مخ شو او هغه ورته توصیه وکړه چې د سړی دی د بارکه تاسو پام کوئ نو شام د مسیحیانو هیوادو دی خواته یمن خواته چې راشي په یمن کې هم یهودان او هم مسیحیان وو يهودان ته ختم شوی وو د رسول الله صلی الله په زمانه کې ډېر لږ پاتې وو مسیحیان ځکه پکې ډېر وو چې تاسو د یمن وګورئ او د یمن سره دغه تنګه څه نومېده باب المندب او دې خواته دغه څه ده دغه اریتریا ده چې دا نن نن زمانه کې ورته اریتریا وایي په هغه زمانه کې ورته حبشه ویلې په حبشه کې دلته کم پادشاه وو نجاشي وو نجاشي په کوم مذهب باندې وو مسیحیت باندې وو نو دغه مسیحیت د حبشه نه د دغه تنګیر لار نه یمن ته راغلی یمن هم مسیحي شوی و جزیره العرب کې دلته مسیحیت وو په دې ځای کې مسیحیت وو په مدینه منوره کې يهودیت وو په شام کې مسیحیت وو مصر او اسکندریه دا خو د مسیحیانو مذهبي مرکز دی دغه غاره کې لیبیا ده که تونس ده که الجزایر ده که مراکش ده دغه سیمه ټوله که دې خواته چاد ده که سودان ده دا سیمه ټوله شوه مسیحیت نیولې وه په هغه زمانه کې نو اسلام دغه ټول سیمه د مسیحیت نه ونیولې فتح یې کړې او دغه سیمه خلک یې مسلمانان کړل تر هغه وروسته د شام خلک او د شام نو وروسته بیا د ترکیه خلک دای مسلمانان کړل دا نن ترکیه د په وخت کې قسطنطنیه نومیده دای مسلمانان کړل او تر هغه اخواته بیا د خواته چې راځي د قزوین خواته یا بحر خزر خواته ارمنیان ارمنیانو ته اسلام ور ورسېده او د هغه د لارې نه بیا اسلام د ارمنستان نه هم اخواته ګرجستان نو متاسو ورېدلې ابخاز یا بمورېدلې په دې سیمه ته اسلام ورغی ګرجستان چې د نن ورځ د هغه سره د آذربایجان سره هم سرحد ده الته هم اسلام ورسید نو دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه اسپانیا هم چې وخت مسلمانانو اندلس کړه د اسلام له مسیحیت نه ونیوله دغه مسیحیان چې دا نن ورځ د تنصیر هغه شروع کړی دوی وایي چې موږ بل اسلام نه دغه سیمې بیرته نیسو ځکه دا له موږ نه نیولې دي نو موږ به بیرته تینه نیسو دلته خلک مسیحیان مسلمان کړي دي موږ به دې سیمه مسلمانان بیرته مسیحیان کوو ځکه د مسلمانانو سره دښمنی ډیره کلکه ده او خپل ټول وسایل خپل ټول خپل ټول توجه د مسلمانانو د هوادونو ته کوي په عین وخت دوی عیسایان هغه هندستانیان هم غواړي هندوان هم غواړي چې هغه کې مسیحیان کې چینایان هم غواړي چې مسیحیان کې او په دې منځنۍ افریقا کې دلته بتپرستان دي دا هم غواړي چې مسیحیان کې دلته په شرق آسیا کې کاغه جاپانیان دي کاغه ویتنامیان دي کاغه لاوسیان دي کاغه فلیپینیان دي او کاغه د نور سیمو خلک دي د بودایي سیمه چې څومره ده د دې سیمه خلک هم دوی ځینې عیسائی کړي دي او ځینې نورې دا د اوس کار باندې روان دی په جنوبی کوریا کې تر ټولو لوی مرکز د مسیحیت دی او د افغانستان چې څومره د مخکې مسیحیان راغلي وو مبشرین یا عیسایي مبلغین هغه د کوم ځای وو د کوریا وو ځکه کوریا د امریکا یو بل اړه ده په شرقي آسیا کې د آسیا په شرق کې کوریا یو بل اړه ده دې ځای کې نو دوی ځکه د مسلمانانو خواته ډیره توجه کوي دوی وایي چې موږ د مسلمانانو نه خپل انتقام واخلو او همدغه انتقام ته الله هم اشاره کړې الله تعالی فرمایي په قران کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ګوري الله فرمایدا د کوم بنده خبره نه ده د کوم تاریخ خبره نه الله فرمایي ولن ترضى لن په عربي ژبه کې د نفي او د تأبید لپاره ده نفي معنا ده چې یو کار ته نفي کوي وایي چې دا به نه کېږي دا به نه کېږي د هغې لپاره لن راولي خو که د لن په ځای باندې لا ووایي لا لا هم همدغه معنا ورکوي خو په لا کې معنا دا ده چې دا اوس دا کار نه کېږي او په لن کې معنا دا ده چې هېڅ کله به ونه شي ابدا qat'an dovunish لن دمر mazbut takaydi نو الله فرمایي چې ولن ترضى هیڅ كلا برازي نشي دي تاسو نه عنك يا رسول الله دي تانا دي تا امتنا اليهود ولا النصارى نا يهودان او نا نصارى حتى تر هغه تتبع ملتهم ترسوش تدي دين ته ترڅو چې د دوی دین د منلای نه وي تر هغې در نه نه راضي کېږي دا د الله فیصله ده د الله وینا ده الله فرمایي چې یهود او نصارا تر هغې پورې د تاسې نه نه خوشحالېږي نه راضي کېږي تاسې ورته سم خلک نه ښکارئ سوله در سره نه کوي په قراره نه کېني تاسې په قراره نه پرېږدي تر څو پورې مې چې د دوی دین نه یې منلی دا د الله وینا ده دوی د الله مخلوق دی الله پیدا کړي الله د دوی د زړونو نه خبر ده الله موږ ته دا پیغام راکوي چې دوی د تاسو نه تر هغه ناراضي کیږي تر څو پورې چې تاسو کافر شوي نه یاست او اسلام هم نه پری او په بل آیت کې الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم دوی به همیشه وي چې تاسو سره به جګړه کوي همیشه به وي ولا يزالون يقاتلونكم د بلاغت علما وایي چې د د لا یزال ټکی چې فعل مضارع باندې ور داخل شي نو هغه یو تجدد استمراری افاده کوي یعنی د هر وخت لپاره به دوی نوې نوې جګړه پیل کوي جګړه به روانه وي خو شکلونه به بدلیږي هر وخت به دوی یو نوې جګړه شروع کړي وي په نوې شکل کې به روانې در سره کله په استعمار په شکل کې کله د استشراق په شکل کې کله د تنصیر په شکل کې کله د انجوګانو د مؤسساتو په شکل کې کله د فوز په شکل کې کله د رشوتونو په شکل کې کله د مکتبونو د تعلیم په شکل کې کله په تاسو باندې د ولګي د مسلطولو په شکل کې په یو نه یو ډول باندې دوی به د تاسو په خلاف همیشه جګړه کوي دا د الله وینا ده ولا یزالون دوی به همیشه وي یقاتلونکم چې د تاسو سره به قتال کوي جګړه به کوي حتی يردوکم تر دې چې تاسو راوګرځول اسلام نه مرتدم کی عن دينكم لتاسي دي ديننا دي اسلامنا تاسي راوغر زوي ان استطاعوا كدوي وکولای شي یعنی همیشه د دوی په دې کوشش کوي چې مسلمانان د اسلام نه وباسي دا دی الله وینا ده او دوی هم نه پټوي دوی هم وایي بس دا سیمه د منګه وه دا به بیرته د منګه کېږي نو ګور دې مطابقت ته وګورئ چې الله هم وایي چې تاسو دوی نه پرېږدي تر څو چې په اسلام یاستئ او دوی هم وایي چې دا سیمه مونږ نه پرېږدو ځکه دا د منګه خپله وه د دې سیمه خلک د بیرته مغه دین ومني چې هغه د منګه و چې د منګه دین د دا دې ومني بیا پرېږدو کنه تر هغه وخت به بمبارونه هم یو مشکلات به وي دې خبره باندې ورسره راځو چې په اسلامي ملکونو کې دوی د کوم کوم لارو ناراضي او څنګه کار کوي نو د کامیابی راز د دوی په څه کې ده ولې دوی کامیاب دي هر خواته ورځي مسیحیت ګوري دلته ما تاسو ویل چې په فلسطین کې او په دونه ځای کې دوی دا ټول اروپا ونیوله مسیحي کړه ټول روسیه ونیوله مسیحي کړه ټول امریکا ونیوله مسیحي کړه او افریقای زیاته برخه واخته مسیحي کړه او په شرق کې دلته لوی لوی منځنۍ منځنۍ ختیځ کې لوی لوی اړې لوی لوی ځایونه واختل مسیحي کړه شرقي اسیا یې واختل دای مسیحي کړه استرالیا دوی ورته راوکوچېدل دای مسیحي کړه او په دنیا باندې د مسیحیت داسې یو جال خور کړی چې هیڅوک ترې نه خلاص نه دی دا کامیابی د دوی په څه شي کې ده کامیابی د دوی په درېو ټکو کې ده اول ټکی چې ده د دوی هغه پلانینګ ده برنامه ریزي دوی هیڅ چیرې یو ځای ته داسې بې برنامې بې پروګرامه بې ترتیبه نه ورځي د سلو کلو پروګرام هم د یو ځای دپاره جوړوي د پنځوس هم جوړوي د شل هم جوړوي د یو کال هم جوړوي دیوې میاشتې جوړوي چې هر چیرې ورځي دوی په تنسیق باندې یو بل سره په هماهنګۍ باندې ورځي یو کار یو روپۍ هم دوی به برنامه او به هدف نه مصرفوي د موږ غوندې نه دي چې بس د دې خواته کار شروع کړی هغه خواته شروع کړی زه له دې نه خبر نه یم دی له ما نه خبر نه دی هغه بیا له بل نه خبر نه ده بلکې یو بل سره لګیا یو چاته کافر وایو چاته بې مذهبه وایو چاته بې دینه وایو صوفیان هم د سیفیانو سره وران دي سیفان هم د صوفیانو سره وران دي نه دوی ټول سره مشترک دي په بین المللي یو نړیواله ټولنه لري دوی د تبشیر چې څونه مسیحي کلیساوي دي دا ټول په خپل منځ کې مسیحي غلري ټولنه لري بین المللي او کوششونه الته منظم کېږي بیا د هرچا ساحه ټاکلی کېږي الته نفر ټاکلی کېږي دغه دپاره بودیجه تشکیلېږي بیا دغه دپاره مده تعینېږي بیا چې پهغه کې مشکلات را شي چې پهغه موده کې دوی خپل هدف ته نه رسېږي پهغه کې بیا دوی توسعه راولي نو کارونه د دوی ټول د برنامه مطابق د پروګرام مطابق او د ترتیب مطابق روان دي داسې نه ده چې بس نن بس چلمه ولغوله بیرته راغلم خلاصه کیسه ختمه شو یا پرون مې جهاد کړی نن نه کوم ختم شو بس نه زمون کارونه غیر منظم غیر مرتب دي یو بل سره هماهنګ نه یو د دوی کارونه په ټوله دنیا کې هماهنګ دي او هماهنګي او ترتیب داسې یو شی ده چې دا انسان په خپله د کامیابی خواته بیایي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه اوس وغواړم چې یاره زه ځان ته مې یو کور جوړ کړی وای بس نن هم وایم یاره چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای ځان ته او کال ته بیا وایم چې یاره یو ښه کور مې جوړ کړی یو ښه باغ غوټه مې پکې وای بل کال ته بیا چې یاره چې یو ښه کور مې جوړ کړی دا بچیان مې پکې خاص وده اوسېدل یاره چې یو کور مې درلودې بیخي به بېغه د کرایې مشکلات نه به خلاص وم په دې باندې به زه کور جوړ کړی شم نه په دې کور نه جوړېږي اوس بل ځل زه د کور جوړولو ترتیب جوړوم زه باید ځان ته کور جوړ کړم کور څنګه جوړ کړم پیسې نه لرم یاره غزلانه حاجي صاحب خو ډېر نیک سړی ده د ده نه به یو څو روپۍ په پور واخلم یو څو روپۍ به ترېنه په پور واخلم او په باندې د مدته مشابه سره ته خو لا ډیره درکړې دي او ته ماته څور به په پور باندې راکا شرر زه الته ځم ته یو جریب زما کور باندې اخلم الله به راکې در به کوم دی اجي صاحب ما باندې اعتماد ده بالکل اجي صاحب ته ورغلم دی اجي صاحب نه زه مثلا 50000 یو لک روپۍ مته واخستې الته مې یو جریب پټه باندې واخسته پټه داسې ځای کې پلان ترتیب مې دا چې دا د سړک په غاړه باندې ځای اخلم سرک په غاړه مې چې واخیستل ته زه اوس کور کې نه اوس ترکاري به کړم روانې اوبه لري کاریز ورته را روان دی ترکاري سرک ته پاسان را وباسم کله ته نږدې ده درې څلور پنځه کاله په کې ترکاري کړم هغه ترکاري ما ته دونه پیسې کې چې د دې سره پیسې پنځه کاله بعد بیرته ورکوم چې د دې سره پیسې پنځه کاله بعد بیرته ورکړې اوس چې ماشاءالله دا خو دا د ما لپاره زما کړه ته مفته پاتې شوه ا چې مفته پاتې شو د دې لپاره بل پلان څنګه سنجوم اخا دا کوټه به څنګه جوړوم دا پیسې د دې لپاره به څنګه کوم زم چې یاره دا دا مزکه ما په داس ځای کې د پلان په نتیجه کې مې اخیستې چې دې دا سطح ډیره جګه ده نو اوس زه یو چاته چې والا کده تا خو یو بل کاروبار ده بس ته د خښتمالان نه ولدا ما پټای به ټټ کې بس تاسو زه د 2 لک روپۍ باندې د خاور درکوم ته کې خښتمالي وکړه د خاور به ته خرڅ کې خښته به دي شي داش به دي شي حساب کتاب به شي زمکه خو نه وړه زمکه خو ماته پاتې ده هغه یو کال به کار وکاو د درې کال د درې لک روپۍ هغه پکې نقد کړی یو لکه ما ته راکړي زمکه خو یې نه وړه کنه زمکه یې وړه پاتې شو ا دې خاور ورول نه ماته تاوان شو که ګټه شو ګټه شو چې نه ویوړي بس ځکه لګ راټیټه شو هغه بیرته شان مان پکې را پیدا کیو شی بیرته جوړیږي استه ځکه له شروع نه ما جګ ځمکه اخیسته و پلان مې درلوده داسې نو چې پلان مې درلوده ا پیسې راته پیدا شي هغه پیسو باندې زه ځان لپاره ځمکه جوړوم کور جوړولای شم نو دغه ډول پلان چې شروع نه زه ولرم په هغه کې عملی قدمونه اوچتولی شم او که بې پلان روان یم نو لس کاله به م وایم چې یاره یو کور مې درلودی شل کاله بعد به م د یو کور خاوند نه شم د مونږ مسلمانانو کارونه او کوششونه بس دغسې بې پلان او بې ترتیبه دي دوی یوه روپۍ هم بې پلانه نه مصرف کوي دا د کامیابۍ اول راز ده دویم راز یا دویم شی چې د دوی د کامیابۍ راز پکې نغښتی هغه د دوی صبر ده صبر صبر او حوصله ډیرو لرو لرو ځایونو ته غرونو ته د جهاد په وخت کې به د غربي مؤسساتو نرسان انجونې او ډاکترانې د پاکستان نه نورستان ته راتلل د پاکستان نه به بدخشان ته راتلل د پاکستان نه به بامیانو ته راتلل تخار ته به راتلل فاریاب ته به تلل او هغه وخت تاسو ته معلومه وي چې لارې د موټرو نه وي یا به پیاده تلل یا به په اسونو باندې یا په خوانو باندې یا په یو میاشت دوه میاشتو کې الته کل نن یو کلی کې سبا بل کلی کې بل ورځ بل کلی کې هلته به سفرونه کول پیغله پیغله نجونه صبر کوي د کور نه لري د مور نه لري د ورور نه لري د خپل بوای فرند نه لري راځي بس چیرته په یو لري وطن کې څو څو کال تیروي څو څو میاشتې تیروي او دا نه وایي چې دا کار دی منږ بس نه نه وکم دونه د نور بس په سلګونو کلونه دوی لګیاوي لګیاوي لګیاوي لګیاوي لګیاوي ستومانه کېږي نه صبر پکې ډېر دی دا دونه دنیا دوی نیولې دا ټوله په صبر باندې نیولې الهي نصرت ور سره ملګری نه دی ځکه الله باطل سره مرسته نه کوي باطل په حق باندې مسلط کوي اول دې پلان ده په پلان کې د دوی ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي د حاکمانو د تابع کولو لپاره پلان جوړوي د حکومتونو د پرځولو لپاره پلان جوړوي اقتصادي پلانونه جوړوي تعلیمي پلانونه جوړوي ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي دویم پکې د دوی صبر د صبر او دریم شی پکې د دعوت لپاره یو نصاب او استراتیژي ده دوی دعوت داسې نه کوي چې د خلکو نفرتونه ځانته راوپاروي بلکې چې هر چېرته تللی وي په داسې یو ډول باندې خلک ځانته را دعوت کوي چې اوله د خلکو باید له دوی سره مینه پیدا شي هلته یو کلینیک جوړ کړي هلته یو شفاخانه جوړه کړي هلته د مسکینانو ته غلې ور ورسوي واورو کې لارې ورته خلاصې کړي داسې کارونه وکوي کلینیک جوړ کړي یو د زخمیانو لپاره ایمرجنسي هسپتال جوړ کړي شفاخانه جوړه کړي داسې کارونه وکوي چې د هغو خلکو اعتماد په ځان باندې قایم کړي او د هغوی له زړونو نه دا خبره وباسي چې مونږ پردي یو او مونږ دښمن یو د دوی نه بلکې دا ورته وانمود کړي بلکې په عمل نه ورته ثابته کړي چې مونږ تاسو دوستان ولې دي سختي مشکلات ولې کې مونږ تاسو سره نه وو دا اوس در سره نه یو چیرې دغه مسلمان دی چیرې دغه عرب دی چیرې دغه شیخ دی چیرې دغه بزرګ دی چیرې دغه فلانه صاحب دی بس هم دا مونږ چې پرون هم در سره نن هم در سره یو نو دوی د دعوت دپاره یو استراتیژي لري یو تګلاره لري او هغه په مراحلو باندې ولاړه ده اوله مرحله دا ده چې د خلکو له زړونو نه خپل نفرت وباسي دویمه مرحله دا ده چې د هغوی اعتماد په ځان باندې قایم کړي درېیمه مرحله دا ده چې دوی په خپله هلته خلکو ته مخاطب نه شي بلکې د سیمې خلک ورته راورځي او هغوی راپورته شي دا کار انجام کړي ځکه د دوی مشران وایي وایي چې ونه غوڅوي نو د ونې په یو شاخ به یې غوڅوي چې ونه غوڅوي د ونې یو شاخ به راواخلي هغه به تبرګي ته ور واچوي بیا به د هغې وروسته دا ونه غوڅوي چې تر څو په تبرګي کې د ونې شاخ نه وي هغه ونه نه را پرېوځي دوی وایي چې مسلمانان د درېمه مرحله کې مسلمانان به د اسلام نه وباسي هغه کې به معتمد کسان جوړ کړي په مختلفو طریقو باندې او بیا به هغه ته دا وسایل په لاس ورکړي چې هغه په خپل ملت کې په خپل کار وکړي د اسلام نه وباسي کاری وسایل د کامیابی دا خو رازو د خورولو وسایل د چې د تنسیر د خورولو یعنی د خپل دعوت او حرکت د خورولو وسایل څه دي په دې کې دوه ډول دي یو هغه مساعد یا کومکی وسایل دي چې د دوی سره کومک کوي پکې یو هغه دي چې دوی په خپل په قصدي تور باندې په کار اچي هغه چې کومک ور سره کوي هغه درې شیان دي یو ده فقر لوګه نیستی دویم ده جهل ناپوهي او دریم ده مرزونه دوی د دنیا په هغه سیمو کې ښه کار کولی شي چې هلته دا درې شیان موجود وي یو هلته څه شی موجود وي نیستی موجوده وي چې نیستی موجوده وي چې زه له لوږې مرم ما ساړه کېږي بچیان مې کنګل کېږي چې چې مسیحی ته چې یهودی چې پخپله ابلیس را شي هم زه مخې ته ورجګېږم او چې بس دا د بچیانو په خاطر باندې مې یو څه کوم ځکه نیستي لوږه فقر دا ډېر سخت شی دی د دې تحمل څوک نشي کولای ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا نږدې ده چې فقر کفر شي یعنی د فقرۍ په سبب باندې خلک کافر شي دوی د دنیا په داسې ځایونو کې کوشش کوي چې هلته ورشي چې هلته فقر او نیستی موجوده وي او که بل فرض موجوده نه وي نو هلته باید موجوده کړي هلته باید جنګونه را ولاړ کړي اختلافات حکومتونه او پرځي قومونه د بل په خلاف راپورته کی چې بیا امنیتي خورا شي چې بیا امنیتي خورا شي زراعت باندې کیږي چې زراعت ونه شو اقتصاد باندې وي صنعت باندې وي فابریکې باندې وي او چې خلک په جنگونو باندې اخته شي بندونه به وران شي کاریزونه به ود شي ویالې به ډکې شي تجارتي لارې به بندې شي شونه به یو د بل لپاره ونړوي نو فقر به راشي چې په کوم ځای کې فقر نه وي هلته باید دوی فقر راولي د فقر د راوستلو عوامل برابر کړي دا یو دویم مرض مرضونه چې کوم ځای کې ډېر وي لوی لوی وباګانې وي یا د جزام ناروغي وي یا مثلا نور د نسناسې ناروغي وي یا نور لوی لوی ناروغیان وي د دوی دپاره د غذای حکومتونه ناتوانه وي چې خلکو ته واکسین ورسوي یا دوا ورسوي هغوی فورا اپیل کوي غرب ته اچ غرب ته اپیل وکوي غرب بیا خپل موسسې ورته راولېږي خپل موسسې ورته راولېږي هغوی بیا هلته هم خلکو ته دوا ورکوي او هم بیا خپل دعوت چلوي او دریم دوی داسې ځایونو ته ځي چې هلته ناپوهي جهل زیات وي پکې بېسوادي پکې زیاته وي بېسوادي چې په کوم ځای کې زیاته وي هلته دوی ډېر کوشش کوي شور روان چې داسې غرنۍ علاقې وي یا صحرایي علاقې وي یا ځنګلي علاقې وي هلته دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ور ورسوي ځکه چې هلته خلک د دوی په مقصدونو او په اهدافو باندې نه پوهېږي د دوی د کارونو تر شا چې کم پټ نغښتي مقاصد د پاغو باندې خلک نه پیږي چې کته هر څه ورته وای چې دای تا دښمن دی او نه الته کارګ راته تازه کوي دی لار راته واروي حرفي کورسونه د الکانو لپاره د انجونو لپاره برابروي نو زه د تا څنګه ومنم چې ته وای دا دښمن دی ځکه هغه په دې نه پېښې د دې تر شا نور شیان پراته دي الته په خلکو کې دینی شعور او تاریخی معلومات او د مستقبل په اړه باندې اټکل او تخمین دا نشته ده یا کمزورې دی دا درې هغه وسایل دي یا هغه عوامل دي مساعد یا کومکی عوامل دي چې د دوی سره مرسته کوي چې دوی خپل دعوت ال تخپور کی اول څه شي دی فقر دویم څه شي دی جهل دریم څه شي دی مرض که چیرته دا شیان په کوم ځای کې نه وي هلته باید دوی را پیدا کړي هلته باید را پیدا کړي که هیواد کې علم وي پوهنتونونه وي مدرسې وي علما وي باید دوی هلته جنګ مسلط کړي چې پوهنتونونه بند شي تعلیمي ادارې بند شي تحقیقي مراکز بند شي پوهان کډه وکړي لاړ شي اروپا ته بل ځای ته وتښتي روسیې ته لاړ شي علما کډه وکړي مذهبي اختلافات په خلکو کې خبره کې یو په بل باندې اعتماد ونه کوي دې ملا خبره نه منم د خپلانې دی دغه ملا نه منم هغه د ابستانې دی د بل ملا نه منم ځکه هغه د فلاني ملا نه ذکر کړی ده نو دا مشکلات په خلکو کې را پیدا کی خلک په خپل د علم نه تخته کوي په ځای چې ملا ته ورشي د ملا نه تختی دې ملا کې خپلانې جنجال دی دغه ډول به اعتمادیان را پیدا کول په خلکو کې ترڅو په خلکو کې قصدا جهل راشي ناپوهي ورکه راشي خلک دې پوه نه د روحاني نه د عالم نه د مربي نه د دونه وتښتي کینه ورسره وساتي کینه وتښتي دا هغه طبیعي عوامل دي اوس هغه وسایل چې دوی په کار اچوي هغه څه شي دي کوم وسایل چې دوی په کار اچوي په هغه کې تر ټولو لوی طب او طبابت ده یا طبي خدمات دي کلینیکونه دي شفاخانی دي سور صلیب دی د ته ورته نور په زرګونو زرګونو طبي کارونه او طبي خدمتونه دي چې د غیر لار نه د خپل پیغام خلکو ته رسوي دویم پاغې کې میډیا ده تلویزیونونه دي رادیوګان دي اخبارونه دي مجلې دي نور د ټولنیزو رسنیو وسایل دي انټرنیټ ته تر هغه وروسته دریم شي چې دی هغه تعلیم دی تعلیم پوهنتونونه جوړول مکتبونه جوړول لیسې جوړول کورسونه جوړول په یو وخت کې ما د پیښور په ښار کې د نن نه تقریبا ولس اتلس کاله مخکې چې دلته وم ما یو اټکل غوندې شمیره را جوړه کړه یوازې د پیښور د ښار په مند او شاوخوا ځایونو کې تر زرو د انګلیسي ژبې تر زرو کورسونو زیاتو یوازې د افغانانو دپاره ما په هغه وخت کې تعجب کاوه چې دا دونه ډېر کورسونه او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره ولې پکې چېرته نور غټ غټ د نورو شیانو علمي کورسونه نشته ده د نورو شیانو کورسونه ولې نشته چې یوازې د ژبې کورسونه زه په دې نه پوهېدم چې دوی به وخت به په زرګونو ترجمانان پکارېږي اوس راته معلومه شوه چې دوی خو ترجمانانو ته ضرورت درلوده چې د هر ګروپ سره باید یو دوه ترجمانان روانې او په هر دفتر کې یو دوه ترجمانې نجونې او ښځې دا موجود وي دوی خو ترجمانانو ته ضرورت ګور دی دا د پلانینګ کار دی که دوی بې ترجمانۍ راغلي وای کسان ور سره نه وای نو بیا به په خبرو چاپ وکول چا به رهنمایي کول او دغه زرو کورسونه هر یو به دوه سوه درې سوه څلور سوه پنځه سوه متعلمین درلودل په غیر اختیاري ډول باندې موږ د دوی په منګولو کې ورلوېدلي وو مکتبونه ورته پرېښي وو لیسې ورته پرېښي وې هله کورس وایو صحیح دی چې هغه یو مفید شی وو خو اوس دغه فایده د چا په ترازي کې ولوېده هغو چې زده کړه د چا سره ودرېدل د چا دفترونه په ودان شول د چا ګروپونه ور باندې ودان شول چاته لارې ور وخودي د چا په صف کې ودرېدل دا بیا شل کاله وروسته معلومه شوه تعلیم د دوی د وسایلو نه ده دوی غواړي ابتدایي مکتبونه لیسې پوهنتونونه تحقیقي مراکز علمی مراکز علمی غونډې دا شیان جوړ کړي او د دې لارې نه د خلکو اعتماد په ځان باندې جوړ کړي او بیا په نصاب کې داسې شیان راولي چې هغه د د دوی نظریات او د دوی عقیده خلکو ته په لاشعوري ډول باندې ور وپیژني څوک پې پوه نه شي خو دی بیا د مسیحیت سره اشنا شوی وي له مسلمانانو سره د تعامل پړاوونه یا مراحل څه شي دي درې دي اوله دوی کوشش کوي چې مسلمان له اسلام نه وباسي او مسیحي دویم دویمه مرحله دا ده چې کله اسلام نه و نه وځي او مسیحي نشي ها که مسیحي نشي نو له اسلام نه خو دی وځي خیر په اسلام کې پاتې نشي په اسلام کې پاتې نشي خیر ده که مسیحي هم نشو دریمه مرحله دا ده چې که دا هم ونه شو او له اسلام نه نه وته په اسلام کې د خراب کړی شي نوم دې مسلمان وي مسلمانانو په کلی کې د موسیږي امغه ته د بيدینه کړای شي د افغانستان خلک موږ او تاسو وسبینو په دې هواد کې هغه ټینګ مذهبي خلک دي هغه نه مسیحیت ورسره مانی نه له اسلام نه وځي هندویزم ورسره مانی یا مثلا بل کفر سره مانی بلکې په خپل دین باندې په هر حالت کې ولاړ دي هغه چې کمونستان هم ځانته مسلمان ویلي کمونستان هم ځانته مسلمانان ویلي چې دا اوس ور سره ولاړ دي دوی هم ځان ته مسلمانان وایي د اسلام نه په حالت کې وتلو توازی نه دي خو نور وسایل داسې را برابر کړل داسې تلویزیونونه داسې چینلونه داسې د فحاشۍ مرکزونه داسې نور د د لهو العب وسایل چې په اسلام کې خلک له اسلام نه واړول په نامه مسلمان خو نور چې د مانځه وخت شي نه پورته کېږي ځکه هلته ډرامه روانه ده که نه هڅه ډرامه روانه ده نرمانځ لپاره ډرامه او کله ناکله خدا سره راځي چې ملا صاحب وخت ورته بدل کړي په دې وخت کې ډرامه د زم ګورم خیر دی پس مونږ کو تراوی بل غوسته وکړو په اسلام کې ملایم خراب ک میایم خراب ک حجیم خراب ک مجاهدم خراب ک پیرم خراب ک حضرتم خراب ک او شیخم خراب ک صوفیم خراب ک ټول په اسلام کې خراب کړل دا غدریمه مرحله ده د دې درس باقی برخه به ان شاء الله په کې وایو اوس وخت کم دی اذان وشو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك